الله الرحمن الرحيم قال وتسمية الله تعالى في إبتال وضوء بل سنت دي نوم ذكر كول د الله پاک پسار او په ابتدا د وضوء شيخ تسمية الله منه ذكر اسم الله تعالى د الله پاک نوم مخستل بسم الله الفاظ ندي مراد چې خاص بسم الله الرحمن الرحيم الفاظ دی کنه و تسمیت الله تعالی بل سنت دی نو مخستل دی الله پاک پسار دی ودو سشه دا عام ده په بسم الله نه هر هغه ذکر چې پاشه د الله پاک نوم وي په سره سنت ادا کیږي او دا کنه تسمیه شولا دی ودو سه پسار شه مثلا ودو چې الحمدلله او داسې شریکولو سنت ادا شول تسمیه دی وویله یا دی ویل چې سبحان الله یا لا اله الا الله یا دی ویل چې الله اکبر او یا دی ویل چې بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو شي کنه الله پاک نوم ذکر شو په سار شي فضل قدیر سو لیکي چې د سلف نه چې کیمه منقوله تسمیه دو هغه دا دو کنه چې بسم الله والحمد لله بسم الله والحمد لله دار نکړ شو دو ساید او چې دا غوي کنه بسم الله العظیم والحمد لله دين الاسلام دا منقوله د سلف نه بلکې دا څه وی چې دا د نبی سم نار نقل شوی دو خو د اودس حالات مختلف دي که استنجا کې استنجا نه او دا شریکوي استنجا دې نه وي که نه به استنجا دې پر به کنه خو لټرین ته نه وځي حالات اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث دا تیر کنه او دینه بعد به لټین ته نوزا کا باولې کې او کې سنجا کې کنه او چې کله روزه خلا نه روزه کنه او باقي او دا شریکوي بیا بیا بسم الله تیر کې کوله درې دې سکه چې کنه استنجا نه مخه ماته راوا چې کله استنجا وکي او داس کې شریک کېږي او یو کو دا چې نه چې استنجا نه مخه تیرا کې کنه دا غونډه او د سوال شو الله بسم الله صحیح کو دا دا چې استنجا نه مخ شاو د استنجا نه ورسیا استنجا نه مخ دا غلا چې کله کنه حالات نوز اعوذ بک من الحبس ولا اللهم انی اعوذ بک من الحبس والخبائث او کالټي نیوی دا سه بهر زوی ازی کې سنجا کې بیا د ګان د خلصو کنه مخشه مخه به دا پیرا کې اللهم انی اعوذ بک من خبث الخبائث او کده نه ویرا وا او لټین ته نه راوته یا د ګان د خلص کړه به بندره په ژبه نه تیروي بسم الله او د بلای په ژبه نه تیروي ځکه چې کښ کاورات روغله ده او په دا وخت د خدای په نوم خپل دی بیا ادبي دو کنه به په زړه تیر کې او چې کله کنه سنجنه فرغه شي ګانډه منډه وتړې کنه د بیا ویا ک چې بسم الله العظیم والحمد لله علی دین الاسلام و نه هر ذکر کا فکر دي کړي چې کیم دی کو خو بهتر دغه ده ځکه چې سلف نه دار منقول شو ده دیو دس په سار شه او کچره او دس په سار شه د نویره وا او داسې شریک کړه دا په میوشه در پر رسوله بیا اوه په میوشه د بسم الله تیر کړه دغه کفی کېږي سنت ادا شو کنه شو ادا فقهاري کې چې په دې سره سنت نه ادا کېږي کنه ځکه چې دا او دس اسنادو دی او دس میوز ده د اول سر نه تو د خدای په نوم نوې ته وخستلو هغه سنت پوتې شول خروق ته بسم الله تیریږي اې دې پره بسم الله تر اول سنت دی کنه خو د خروق متعلق دا مسله ولې چې کچېره په میور شي در په زړه شول په اول شي نه پوتې و د وته بسم الله اویا بسم الله اوله واخره بیا چې په میو شي کنه بسم الله تیرا کې دا به کنه د آینده حروف ته پر کافی وی کړه اول سر نه کنه چې حروف ته بسم الله سنت ته یې نه به کافی شي فقهاری کې چې نه چې د کیمه راون حروف ته یې پر کنه بسم الله شولا اول سر خو یې پوتې ده ا حروف دا یو فعل نه ده دا متد افعال دي کنه هر یو کفن چا کې او تروي د ګوشه ګوشه فعل ده ا چا کی مکنه تر شوی دی خو تر شوی دی خو چا کی مروون دی هر یو کنه څارو پړل لا ګوشه ګوشه پیل دا کنه پوت دې پر خبي بسم الله شي دې پر په واز سر شروع لاله او دنا فقها لکی بلکې د هدې شریح تا کنه شریح عینی او چې نه په حروف شي کنه چې په دمیو شي د پرلشي و د بسم الله وي بسم الله اوله واخره دا بسم الله به وي شریک ده په نوم د الله سره د اول نه او کړه په اول شه په اخر شه دا د اول نه کافي شوله که د اول نه کافي کېږي به د اول هو ټکه بې فایده کېږي دې څه معنا ده بسم الله اوله هو اخره هو نه دا کنه د اول نه کنه کافي شوله دا شوله که چې اول نه د بسم الله سره کړی وي بیا ځنه شارحین کې چې خروق چې هغه متعدد فعل ده یو فعل ده هر یو خلق نقصان ځون ته ګوښه ګوښه فعل ده هغه شي چې په میو شي بسم الله تیرا کې به د اول د پرا کفي شولا او دا یو عمل ده مسلسل یو عمل ده کنه به دې پر په تیر کولا ده چې په میو شي بسم الله تیرا کې کنه دې په تیر کولا ده به د اول نه کفي کېږي کنه نه حاصل ده کچېر چاته په میو شي په لوشه بسم الله کنه پاشه دا تیراوی کنه ان شاء الله دا به کنه کافی شي دا به اول نه لکه چې په ورشه تر کړی وی کنه دا سنت په ادا شي لکول اسلام په دې باندې حساب دې دې دلی تر وی کنه چې تسمیه دا غ سنت ته لکوله علی السلام لا وضوء لمن لم يسمه نشته او داست ایږي چا چې چا د الله پاک نوم نکړو وته وخست ذکر لا وضوء لمن لم يسمه نشته او داست ایږي چا چې چا د الله په نوم نو نو پته مو خسرو نیکو ذکر دو تسل پر دې کچې داغه دلیل خو مطابق نه داوی سره دا وخت دا چې تسمیه سنت ته و ي د ن ه كان افتراض المالي ميري كان جدا فرض لك شيء ايك سري او داس نكري جاب اسم الله نيوتا تركري و ج ا و داس نكري ايك او داس نشي ولا خمري ما شو جدا هو فرض لا صلاة لجارة البكر إلا في حمار لا وضوء لمن لم يسمى لا إيمان لمن لا عاد له هغه سره ایمان نشته چې چا الله وس کاول نوي یا چا چې جماعت ته کیر ورنږدې وي کنه جماعت ګاونډي وي هغه د جماعت نه بځ کل مين نشته چا چې بسم الله نه وخصه هغه اوداس نشته او کی مشدا چې پیغلا وی کنه او تر تیر سل میس کو کنه اگر مين نشتا مين نشتا یې کېږي دا غ نفي کنه همیشه دې پر په یو معنا باندې نه چلېږي یو منې فدا نه کو کله کله نفي دې کمال دې پر رسی او کله کله نفي دې کنه صحت ته پروي دو ته دا نفي دې کنه صحت ته پرلو چې هغه ودا صحیح نه ده لا وضوء لمن لم يسمي نه ذکر سي او داس نه کې چا چې چا وجاس نو کو کنه ا چا چې دا په نوم نو د ذکر کو بلکې دا د نفي د کمال له پر دا ونفي د فضیلت ته پر دا چې کنه کامل او داس نشتا چا چې لا په نوم نو کو ته وخصل هغه ثواب نشتا مراد د نفي د فضیلت ته نه نفي د صحت او د وجود کنه چې هغه لوړ او داس نشتا او دا صحیح کېږي نه کلا کلا د نفي د صحت پر رسي لا صلاة تعالی جارت البکر الا فی خمار ا پیغل جل کی بهر د پټکین المین نشتا آی کله فی صحت پر تفسیر سره المین نکړي ساری عورت تک نه او کلا کلا فی د کمال د پر وچ دا کمل مین نه ده ودا کمل او داس نه ده ځکه به دا لا د نفي د صحت پر نه وي چې کچېر دا لکه دې کنه جنس ته پر شي چې دې او داس نشتا ان په دې صحت ته پر چې دا داس صحیح نه ده بیا په دې حدیث سره به کنه دې بسم الله افترا ثابت شي او دا یو توله ده په کتاب الله باندې قرآن پاک شې کنه خدای پاک بسم الله نو ذکر کړی پېښ هو دا سار کان دا مقصولات ثلاثه دي او بل ممسوخ ته مقصد وکنه ډېر صحیح دا دی چې تسمیه مستحب دو سنت نه دو مستحب دو وان سما فی الكتاب سنت اگر کنه مولوی دو کنه په قدری شی سنت نه مولوی دو قدری شی کنه سنت کنه او هغه فیرش شی کنه شمیر کوي سنت بیان شي دا خو صحیح دا چې دا مستحب دو کدا شي چې هدې مولو ځکه مستحب بللی وي کنه چې څومره حدیثونه راغلي دي بسم الله په باره شه هغه ټول ضعیف دي هغه ضعیف دي وې دې کې مرتبه ته نه دي کنه چې حدیث نه سنتیت نه ثابت شي کنه زیوت نه زیوت هو کنه فضیلت او استحباب نه ثابت دي چې شاد او مستحب دو سنت نه دو دا دوی مرا شو کنه ا جمهور اخناف نه کنه ازون ته لشو ده او زون ته یو قول یې کړه تفردات دي اده شاګرد ده قاسم ابن قتلبها وی کچ د مو دي استوس تفردات وی چا کنه قابل عمل لدی په باندې عمل لکېږي په زنه زنه کې شې کنه خپل رایا کړه پښ کړی دو دو ته د دوسب بیر چې خدای کوي چې بسم الله وجب دو او به یې را کړه په کتاب صلات کې به ویل دي کنه چې صحیح دا ده چې بسم الله چې کوم کله جمهور احناف یې چې انا منابه چې سنت ده واجب نه ده هغه کله به د جمهور یې تایید یې کړل او په دې هدي هرې مل خبره راکړه چې مستحب ده کنه اې دې کنه دا جو کېدل شي چې بسم الله مطلق چې سمره حدیث رولې هر اگر که هر یو ضعیف تا هو دې کې طرف ګان دي ډېر متې طریقې باندې روغلا ده کنه اغون د طریقې یو به چې سره جامه کې یو بل ته کنه تقویت ورکوي کنه و اعتزاد ورکوي قوت ورکوي ضعیف حدیثه چې په معدده تورو کې بدل نه کړ شي په مختلفه سره ډیر نه کړ شي کنه بیا سره څه قوت ورته حاضر شي د حسن مرتبه ته ورسېږي په دې سره کنه بیا سنت ثابت دی اگر که هر یو کنه حسن نه ده او ټول چې سره جمع کې کنه بیا حسن مرتبه ته سره ورسېږي ويسمي قبل استنجاء وبعده نوم به خلي د خدای په کپې استنجا نه مخشه و هغه تسميه دغه د کنچ اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وبعده وسي سنجينا چې کله ګانډه وتړي کنه ورسې بیا وي هو صحیح ده خبره صحیح ده اشاره د اختلاف ده څکه چې سنجانه مخه ما وي چې کنه چې کله او داس کې وته بسم الله وي دویم کوم دا دی چې سنجانه چې مخ شوی کنه بعد د کفیدو دینه بعد باندې رماو یا کنه صحیح دا دوی چې مخ شې باو یا کنه اوس به ویل کچ اول خبره ته وکړم وسواکو او بل مقام سنت ته استعمال دی مسواک دغه سنت ته سواک دوی منه دي سواک کې لرګی تا ویل شي او کچیر دا مزدری منا بنوي مزدر وي به دې کې تقدیر ته ضرورت نشته سوا د منا چې دې مکه مسواک استعمال ساکه یسوک سوا کا سوا کا چې کله مسواک استعمال کړلو استعمال ټک خپل به په معنا کې پرېت ته د تقدیر ته ضرورت نشته دا رغه د چې سواک دوته کړ په مزری معنا باندې دا و سواکو او بل سنت تک استعمال دی مسواک لانه اسم كان يواظب عليه ځکه چې نبي اسم وو چې همیش ګرات پې کړو کنه په استعمال دي مسواک بونه مسواک په همیشه استعمالولو او عمل د نبی اسلام فعل د نبی اسلام چې په طریقه د موظفت سره وي سره د ترک احیانا دا مرا او علامات د سنتیت وي چې دا شی سنت ده په وخت تغیر دی رایخې شي چې د خولې بدبویي کنه بدله شي کله کله خولې بدبویي بدله شي په دا وشه کنه کو داسې نه کې کنه کې مسواک استعمال سنت ده په وخت اسفراد د اسنان شي غوښینه د لشکې کنه ګندا شي زیړ شي په دا وشه کنه د مسواک استعمال سنت ده کو داس کې و کنه کې او دا رنګ چې یو مجمع ته ورسه سم مجمع دوه دي کنه هغه ډیرونه خلک ته بدای کړي کنه مسواک استعمال دغه سنت ده نبی سم هر وخت کم مسواک استعمالولو په یو حالت نه همیشه به کنه مسواک په خلوش او مسواک په استعمالولو په دا شکل اختلاف ته چې دغه مسواک هم دا د سنت دین نه ده که د سنت او د سنت ده که د سنت المنزنه ده ځنه حال کې چې دا د سنت نه ده یا د مو سنت ده خو سنت دین ده کنه اته هو کنه هر وخت کنه چې خیب نه چک شي غوښینه د زیړ شي کنه خله بد بویا شي کنه کنه او یا کنه چې ته مجمع ته ورسې یا څه ذکر کې تلاوت کې په دا شي پار وشه کنه استعمال سنت ده او د صدر مسره څه تعلق نشته او د میش کنه جمهور اخلاق وی کنه چې نه د دودسه پر مستقل سنت ده چې کله او داس کې مخه کنه مسواک استعمال کراوي کنه دا د ودوس سنت ده وعند فقده يعالج بالإصبح او په وخت ورې کولې د مسواک شي چار به کو په ګوته سره مال جمع نه چار کړل وعند فقده يعالج بالإصبح په وخت ورې کولې د مسواک شي به چار به کو په ګوته سره مسواک نایاب ده مسواک نشته کله کله سه مکاوي چې ته مسواک ته نیمه وروخستل یا دې که مسواک نه میند کېږي به به کله په ګوته باندې خوله و د غوښینه سپه کوي په ګوته باندې چې خوله سپه کې به دا باندې کنه ا دې مسواک سنت ادا شول کنه مسواک سنت نه ادا کېږي په وخت ورکول شي به په ګوته باندې کنه هغه سنت ادا کېږي دا مسواک کای مقام ګرځي هغه طریقه دا سو کنه چې خلو که چېرې ګندا وه که نه چې څه کله ریمول وي که نه یا غټه غوندې کپړه وي په ګوته یې به ته بدله کړه که نه به وله که نه ګوته په خلو شی وله په غوښې باندې هغه میلو که نه او اخیره به بیا په دې سره رښته پکې په ګوته نه په نسبت باندې که چېرې که نه څه کپړه مپړه مې د کېږي او که چېرې مسواک و دا مسواک موجود و هذا سملوش بتكلوفه كنا به په ګوته بنا سنت نه ده کېږي مسواک په استعمالوي طریقه یې دغه د مسواک ته استعمال کنه په چا دا چې کنه هغه ټول د ګوته امروي ډېر غوټ نه وي ډېر نارای نه وي چې دا یو ګوته کنه دا وړا ګوته دا به لوند کې دا درې ګوته پوسه وکړي کنه او دا سر به د کاټو ګوته کنه دا به لوند کې سارته بیا شي طرف ته د پوز غوشي نه درې وره په دا شی به کنه استعمال کې شي طرف ته د پوز غوشي نه دا ظاهر یا دا سرینا یا ورنه بطینا اننا باید استعمال وی کنه دا بیا لون د شي طرف ته کنه دا ظاهر چې کوم بهر ته لیدل شي و دا سرینا یو کنه ورنه طرف ته چې کوم خله طرف ته دی کنه یره با مسواک استعمال کې بل ورته کین طرف ته پوس ظاهر یو سرینه او باطن یې دکنه کین طرف ته غلوند او په ژبه باندې با استعمال کې کنه په ژبه شي په استعمال شي چې تکلیف یې سړي باندې کنه کینه ورته یې کېږي کنه هغه اړیکه ول پیدا لري ا ذ ا سره کنه هغه فضلا و د بلغم روزي کنه چې ته چر وتره بلغم کنه آ به په سوزي ختم شي غوشینا خلی دا غمخ طرف ته حساب ده نو غوشی دا غوشته به میرا غوشینا دی کنه بلکې نه دا ډیر ګنده کیږي کنه او دا ساری نه خروکینا په دې نه حساب چې پته کیږي په سره شي پته کیږي کنه دا رنګه بنا څه پکې ویل کسان چې د بهر څه پکې وی کنه وې سو بلا برشینا برشینا ګار دی کنه دا ټوس پښینا دی و دا برشینا دی یا نه رمنجن وی کنه په دا شکل کلام ده چې مقصود دا خاله غای دا دغه سم من مقصود دا کده سپوی مقصود ده هوش ولا چې په کومه طریقه وی کړه چې هوش صفا کړی شي نه عالمون چې کوم تحقیق کړه دا کنه دې حاصل دار و دې چې مقصود دا غا سپوی دو ده هوشه چې کله سړی کله په موضوع درېږي و میس کو کچه غوښې څه صفاوي کنه چې خپل مله بي ندري بي عايشه صفا کړی وي چې په کومه طریقه دا صفوي د حاصله کړی وي نه ری خدا څه چې سید اسما مسواک همیشه پر رقم شروي مسواک دا غوغلا د پدې سره په یا کېږي او به ضرر شاه ده کنه او کچېره کنه دا غبرشت استعمال کړو خو دا برشینه شي ځنه حق کې څه کو چې دا ځنه برشي وشتون چې کوم بهر مکینه برشینه رسی په داسې د خنزیر وشتون وی کنه یا د میرا کنه مردوري حیوانات هغه سخت وشتون وی کنه بیا خو ډېره خطرناکه ونه خبره ده او که د خپل ملک مصنوعات یې برشینه وی کنه او دا خطر نه پوه شي کنه بیا برخه د مسواک چار ور کوي ببر بوجه وشان سبا کنه او بل سنت دی په وضو شو کنه د خولې مینځل او د پیلې مینځل مزمزا کنه خولې ته چې بوچه او پښه ویا پورچا وې ته مزمزا وې ته بلاشي اي بوچه پښه پورچا وې کنه به د خولې هرې حصے ته یې بو رسېږي مقصود دا چې د ډاکه خولې مینځل سنت دی کنه چې یې بو دې کنه ټول خولې ته ورورسېږي دا څنګه چې معمولی ونه یې بده کنه وسره ولې معمولی یې بده وخسته کنه بیا تا نه کړی هغه یې به کار وی خپل ته ټول ته بنوي رسول یې په دې سره بیا کنه سنت نه ده کړی به مزمزه دم نو کړی نه دا کفی به خلا چې خپل نه ډاکه شي و دې به کنه خپل هر هیڅ ته یې به ورسېږي کنه ځکه فقها مزمزه ته قسم ملې وی کنه چې په شویا کړ چوا هغه تحریک و دې کړ چولې په واجب دې به خپل هر هیڅ ته ورسېږي ولې سنشاق او د پیدې مدرا سنت دي سنشاق دې ته ویل چې یبو به کنه پیدې ته وخلې او د پیدې په دریا باندې بلش کې جذب کې پوس به کنه ورکاش کې چې پوس رېږي چګي شي کنه بیا په کین لور باندې هغه بیا سن کې یبو به روبو سه کنه او د کین لور بوته به کنه په پیدې شو وای اخیری مې به نروبو سه درې ورا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما المواظبته دا کیفیت ځکه بیانوي چې په دې کې یو کنه مزمزه په استنشاق په کیفیت شي کنه ډېر اختلاف ده چې کله حدیث ته ورسېږي کنه اده کې به ذکر کېږي امام شفیع صاحب بل مونږ کنه هغه وی چې لا خرشه به بوخله خو ته باور نه وخله او پیس ته باور نه وخله دې ته ځای وصل به ته وی کنه وصل به کې مخکې دا منع چې کنه سبه کرابه چې د نبی سم د کنه او د سو نقل کړلو و آیا کنه مشته کنه پېښ کوله پېښ کړه دا بیا سبه کرامه او دا ځاف نه کړه چې فرېته غوشي به او پېته غوشي به یو روایت یو حکایت یو روایت مې چې خبره دي چار نقل کوي و حکایت ته چې چا د کنه فعل نقل کو تر کوي کنه اسنه مونږ چې او داسې کړه دا یا لمس کو کنه هغه نه مونږ په په پیښې مونږ کې اته حکایات ته ویل شي ان نبی سم د دوه حکایت کوین کې کنه ټول دوی سبه کرام دي چې نبی سم کنه او داسې نقل کړه دا کنه قولن یا کنه عملن ولې خو دا حدیث کې ته وینا وینا چې کله تبعین دور شریف او سبه کرام کنه اثر وفات نبی کریم نو ویل کنه دا یې ځکه ظاهر ده باطن او دا د کوم هیڅ ظاهر ده ا د هیڅ کوم د ظاهر سره د ابهامې په باطن حساب باندې به ما سکه کنه دا ګوته به ورلون د کټوره به تیرا کې کنه او دا د سببې باطن ده ا سببې باطن سره به د هیڅ کنه باطن ما سکه کنه دا به نه په د هیڅ باندې وای ها سمره چې د هیڅ د کنه مې نه حساب درشي پلاس به د ګوته تیرا کې دا راته د ګوت سار کنه خالي دا کلون دې تیر کې کنه کنه یا دا کنه ګوت سار په دې شي باسون دې تیر کې بس غیر دا ټول غیر دا ټول غیر مسه سنت او مثل اذنین سنت تو کنه مسه دواړه کېږي چې دا ټول غیر مسه شي تون شي کنه دا ګوت به لون دې کې دې ظاهر تا دا تون د ګوت په تیر کې دا بل به کنه دې باطن به سبب باطن به تیر کې دې هیڅ په باطن حساب شي کنه پاسه به وایي او مریا شو دغه لیکي کنه چې دا وړې کو ته کیم سرینه دی کنه دا د نه هیڅ کنه سماخه ته ورنه بوسي سوي ته ورنه بوسي لکه د پښوا خزوي کنه ادا ما سکو خلاف له شفیره مولا امام شفیع خلاف کړی دا چې نه غیر دې پر به نوی یې بو خلک نه سار په ما سره باندې بداغه منه مسه کوي لکول اسلام الاذنان من راسه دا امیر دلیل ده که نه چې نه هغې ژنه به که نه دا به که نه مسه کوې په هغه یې به بولي چې په کې مې یې به د سر مسه کړه ده نه یې به ته ضرورت نه شته نه به سم چې الو زنان مې نه رس غېژینه ده د سار نه دي دغه د سار حساب او غېژینه که نه نه سار دې پر چې کې مې یې به د وخستې دي که نه دا د غېژې دې پر وخستل شوې غېژینه د سار نه دي دا ونه مراد نه کچ نبی سمې صدا و شي کیو کنه دا ګژینا د وجود په کیما احساس دي په سار شي دي کا په سینا شي دي کا په کنه وچ دا د ساره حساب دا یې مقصد نه ده کچ نبی سم د بیان د حلقت ته پرندر لړ شو نبی سم خوشاله ده کنه د بیان د احکام نه پر مبوستا بيسه د احکام رو شي دا خو د ډاکټرونو او طبيبونو چار دو کنه چې ګژینا وسترګي کدا د وجود په کیما احساس شمرل شي او بل دا چې دا خو بدهیا د جواته د واسه په دې باندې پیړي چې ګیژنه په سار شه پیدو دي ا دې کې بیان یې دې کې وشاله ته دمر ضرورت نشته بل دا وظیفه د تشریح الابدان ولا دو کنه ډاکټرونه و د حکیمونو چار دو د پیمرونو چار دو پیمرونه چې د بیان د احکام دې پره ول مراد بیان حکم مراد نه بیان د حکم ده چې اثر کوم حکم ده اکه غیر حکم ده اثر بسدو ده غیر بسدو اثار د پرکی مې بده وخسته کنه د غږ دې پرادا وخسته قال وتحليل لحيته او بل سنت ته کنه خلال دی جیره تخلیل وخت بل سنت ته کنه یو ګوته ورګډ ول میوز دی جیره ته خلال یې میوز ته په جراحه سره خلال منه میوز دی شي خلال شي و تخلیل منا میو سکنه شی ورګډ ورګډول و تخلیل هته د شی میو سکنه ګوته ورګډول دا سنت دی چې کله کنه مخ میزه کنه بیا په دا واشه به کنه اړي اخلاص سنت چې دا ګوته کنه دا په دې وشتونه شي په میو شي تیرې کا لون دي طرف ته و دي څنګه په طرف بوندا دا سنت طریقه دا سنت دی طریقه دا څوک چې والا خړ به وخلې چې کله مخ ومي دی والا خړ یې به وخلې کنه د هغه یې به کنه داسې لون دې ځنې طرف ته کنه دې طرف ته به وچوي پارام سره چې داسې میکړي چې دا غریبونه وسیله دې پتون شي کنه د مې دې بعد د لوسو ته الټا کې راځي ها چې د ظاهري بهر طرف ته شي به کنه دا ګوته پرنا بوسه په دې حساب وندا په دې حساب وندا په دې حساب وندا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره جبريل عليه السلام بذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جبريل امين په دې تخلیل د لحیه باندې امر ورته کړو چې کنه ډیره خلال کا و ډیره کنه خلالوا وقيل هو سنة عند ابي يوسف جاز عند ابي حنيفه محمد رحمه الله چا ویلی دی چې تخلیل لحیه داغه ا ټول احناف په نوم باندې نه دي سنت دا سنت د امام ابي سس صاحب په نوم باندې آی سنت بلی او طرفین په نوم باندې دا جایز دي او سنت نه دي ګناه نه ده بدعت نه ده ا دې غره وخت واجدو لان سنت اکمال فرض فی محله وداخل ليس بمحل فرضه لان سنت اکمال فرض فی محله ځکه چې سنت دا خو پیرا کول د فرد دی په محل د فرد شي چې سمرا مشته تبو کړی دو استقرام کړی دو کنه کینه کچ یو عمل سنت دی هغه کا مقصود دو ته یو فرض عمل وی هغه فرض عمل کړه اکمال او تکمیل په باندې کړي اې پر به داسې سنت وی لکه محمد الفرض دی او درې ورې مې دې سنت دي درې ورې ویلې مې دي دا سنت دا کې فرض تکمیل کی چې کما په ده کنه ایو دې چې به وچولې کا چې کا ټول مخ ته نوی رسولې چې ته یو موچ پچوي بیا پر وچو بیا بیا پر وچو کنه چې فرض کنه بر کامل شي او فرض پوت نه شي اثر ما ساکر فرض حروف مقدار او دا سنت چې ټول سر ما ساکا چارو په مقدار په کامله طریقه باندې په یقیني سره کنه غا پیراشي که دا هر په مقدار کې روبه مقدار کې کېدای شي که نه کله که سای بیړوندا یي به سوچ وي که نه هر په مقدار ته به د مسه نه وي رسولي او داس په دې نه وي شوه او چې ټول سر مسه کې بیا په یقین سره کن هغه فرض مقدار بیا پښې پیرا شو نه چې زما ته تبو کې کنه سنت هغه اکمال د فرض وی پالي کې یو فرض عمل وی هغه پیرا کو کې د پر بل عمل دا سنت چې په شاته طریقه باندې فرض پښې پیرا شي دو ته تحلیل یې خیسه پر کې دو ته کوم فرض دا چې دا تحلیل یې خیسه راکل یې کمال ورته نه نه هو دې ژیر نه نه هو کنه منځل نه دی فرض په ما باندې چې کله ژیر روغ لکنه او دا مخ چهره وشته مر پټه کړه کنه د هغه منځل نه را سکیت شو کنه الون دې منځل نه دی فرض لون د خو څه عمل نشته څه فعل نشته کنه به دا تخلیص نه پر کی چې کنه یک فرض ملي اکمال په مند کی سنت اکمال د فرض په خپل محل شي و داخل ليس بمحل فرض او داخل نشي ده دغه محل د فرض نه یې خو سوازي پاسته نه نه لوند مسرستا لوند کنه غسرستا او صحیح خبره ده دو کنه چې دا کنه قاعده نه ده چې سنت اکمال د فرض ده په محلي څه قاعده کلیه نه ده چې ارض کې به دوته به فرض راوي او د سنت په کې فرض اکمال د پر راو شو وی کنه قاعده کلیه نه ده نه ځینې لون نه کړې مزه ده نه فرض خو تخلیل یا کنه هغه سنت ده وتخلیل اصابه او بل سنت کې کنه تخلیل د ګوته ا ګوته میوسا کنه ګوته ورګډول دا غا سنت دي چې ګوته میوسا به لندره ګوته ورګډوي وتخلیل الاصابه د لور ګوته تخلیه سنت ده او د پښې ګوته تخلیه سنت ده اکثر میوسا خو د کنه میوسا ګوته تخلیل خو کی خو د پښې ګوته کنه خلال څه نه کو حالانکه هغه ډېر اهم ده ځکه چې کنه پښې ګوته ډېر سرتانګي وي ا ل ك د ا خطر اشتا چې لوندې بني ورته کنه اکمال د فرض به وشي کنه طریقه دا غو ک چې د ک اکیر ګوت د لوس د غلون د ولا ګوت کنه ا دې کنه به شي شي کنه په شي طرف افشا د وړې ګوت به شي شي کنه فقاهو طریقه دا ذکر کوي چې لوند طرف نه به د ګوت کنه پر نبوت په دې شي تکلف تډیر ا په سره نه کنه دا ګوتا کنه دا ګوتا په شریکا په شریکا کنه چې د پیړې په شریکا په واره ګوتا باندې به تموم شي ویلو ګوتا ولا تشبیک تا چې دواړه لوس کنه ګوتا سره نه بوسه دا څه کنه بیا په زیر باندې سره بوسه تشبیک تا لکول اسلام خلل اصحابکم یو ګوتې خلال کې ستا د ګوتې ګوتې مې ستا کو نه ګوتې ورګډوي ستا کای لا يتحلل کای لا تتحلل نار جهنم ا دې دې پرا چې دې ته ير جهنم چې ورنه نوځي په دې حدیث بدارش کې اشکال ده چې دا څه هغه په دې حدیث کې نه وایي ذکر شوی ده یو ګوتې خلال کې څه دې دې پرا خلال کې څه چې ير جهنم چې ورنه نوځي ا د ن عملي مېډي په طریقه د مفهوم سره چې کچېر ګوته خلال دی ونه کړو نو به جهنم ير ورنه وځي کنه او په جهنم ير مون چې سول شي اخو په ترت فرض باندې یا په ترت واجب باندې چې فرض پرې شي واجب پرې شي کنه او دوی ته خمیر خدا خ سنت بلی دا که سای چې پرې دی کنه به په دې باندې به سرنګ جهنم په ير باندې کنه ګوته سول شي واغه ير ورګړې دي اې دغه افتراض مالي به شي نه سنت یته جواب دا ده کنه ګوته خلاف کې ساده ده پر خلاف کې چې جهنم ير ورنه نوځي یو خو د جهنم ير بچو کنه دا سبب ده چې ګوته خلال کې او د څه شي کنه به جهنم ير نه بچي دا سبب ده او په دې شي منحصر نه کنه سچ کنه خلال نه کې به جهنم ير ورځي نه راځ باب شته ا د حدیث د مره ملي مسله چې څه ګوته خلل کو کنه به دا یو سبب دا د سره یو دفاع موجوده شو کنه ا جهنم یې به نه نه ورنوځي او په دې سببیت منحصر نه دا چې بس کنه ګوته خلل نه به یې ورنوځي کنه حتی چې افتراض ثابت وي کنه نه را ډېر سبب شته چې کنه کدای شي مسلمان کنه مسلمان د کلمات مسلمان چې کلمات سره کو کنه او فرائض واجبات کو کنه اب جهنم ته نه درمي او بل دا چې د اکمال د فرض ده په خپل محل یې اپشن من الفرد دي دروس من الفرد دي چې ګوتې خنه خلال وکې کنه اخطرا وته هم به ختم شي چې کدا چې کچته وچ پوتې شوې کنه فرد اکماله پښتي وتكرار الغسل الى الثلاثه او بل سنت دی کنه بار بار کول دی مزره تر درې رسه تکرار دی مزره سنت تر درې سه مخ ته یې بد درې ورا چوي درنګ شای لستا درنګ کین لستا شای پښتا وکینه پښتا لأن نبی سم توزع مرتا مرتا نبی سم یو او داسو کو یو یو ور یو ور دمه چې یو یو ور ور چوله وقال هذا وضوء لا يقبل الله تعالى صلاة الصلاة إلا به ويفهم كذا أو داسا داسا أو داسا كي نكبر بي على طلاق كلميز مگر پدې سره دې بغیر فرمیز قبلې شنه خبره صحیح ده ځکه چې یو ورځ کې بل وچوي خو داسې سره سره نه خو وتوضا مرتين مرتين بل یو داسې کو دوا دوا ورا دا معنی چې به دوا دوا وچولې وقال هذا وضوء من يدعف الله له الاجر مرتين دا او داسې دغه سړی و دغه چا چې الله به دې پر اجر او ثواب کنه عبد وګین کوي ځکه چې مشقت دوا ورا وکړو وتوضا ثلاث ثلاث او دا سه کو درې درې ورا یې به درې درې وچول وکاذ هاذا وضوئی دا یې ما او داستا ووضوء الانبیاء من قبلی و دا او دا سره هغه په مرونه چې په مونږه په خاطر شوې دي ایبا دا درې درې ورا کنه منزل کړنه ا دې حدیث نه باندې مشوره چې او داس ا دې غو مت خصوصیت نه کنه لکه دنا فقالی کې کنه چې او داس ا دې مت خصوصیت ته په مشو مت شو د سینه نیوي کنه دا خبره صحیح ده ځکه چې نبی کې چې واحد موضوع انبیاء من قبلي او دا دا څه دی هغه انبیاء چې په مونږه په خاطر شوی دي البته تبین اې دغه امت خصوصیت ته تبین په نره امت شنو ورو دا دې امت ته پرکنه رلا شو تبین هو ره دا خبره دا دو کنه چې دوی ته نبی سره انبیاء ذکر کړ چې دا داسې د انبیاء چې په مونږه په خوا دي امتینه نه ذکر کړی کنه نه ډېر ممکن ده چې په امته باندې او داس نه په پیمرونه باندې او داس وی کنه چې څنګه د خبره کو چې او داس د امت خصوصیت نه ده کنه په دې حدیث دې پر سرت موجود نه ده کنه نبی صلی الله علیه وسلم یاد کړ کړی او نه امت نه ذکر کړی فمن زاد هل هذا چا چې زیاتای کو پر درې نه سلویرو دې وچولې پیزه وچولې او نه کسایې کان کم کو پر درې نه فقط تعدى وظلمه چې زیته یې کړو فقط تا دا کوم دا په حد باندې ووشتو دا زیتی سره ولګوه او چې کار مې کړو هغه ظلم وکړو که نه هغه نقصان وکړو دا وعید ده فقط تعد و ظلمه په دې باندې اشکال ده چې دغه خو مدعا ثابت نه شوله درې ورې مې دل خو سنت بلې خو په حدیث هو کنه په وعید ورو چې فقط تعد و ظلمه ظلم هو کنه تعدی او دغه نه سي او ظلم نه سي اشکال دغه ده کنه چې په تعدا سره خو ده کنه په خو ده مخصوص وي ځکه چې اسراف ده کنه و إ س ر ا ب ه ا ر ش ي ن ا ج ا ي ز د ن د ت ي ك ا ي ب ه ا ش و د ا و ع ي د ر و غ ل ا ي إ س ر ا ب ت ا ك ي ب د ر ي ن ز ي ت ا ي و ر و ت ي و ك ن ا او چې په درې نه ځکه کار به کوی ته نور چې وی کنه اے په حق دا وای څنګه ذکر شو کنه چې بدا ظلم دا ظلم هو کبیره ګناه ده هغه ګناه ده دا وی چې ول وعید ول عدم رؤیت سنتن ول وعید ول عدم رؤیت سنتن دا وایي چې رسو دا کله چې هغه ته ادا وکړه ظلم وکړو دا دا د وجه ده نه کړو کې ده د دې کنه سنت ده چې څوک درې وره مزل دا سنت نه بیلی رؤیت مراد اعتقاد لازم رؤیت سنت د وجه ده نه کنه غړو کې ده سنت چې درې وره سنت نه بیلی او کچا کې دا دا چې درې وره مزل دا سنت دي و د ه ک ه باوجود کنه د یې به کامې سماله کوي یا ډېرې سماله کنه